چې دوستانو د مرګ نه پس بیا ژوندي کېدل دي او بیا په میدان حشر کې الله ته پیش کېدل دي او بیا د خپلو اعمالو حساب کتاب او د هغې نه پس یا جنت او یا دوزخ دا بیان کیږي په دې منځ منځ کې د بدبختو خلکو په قرآن مجید او په رسول الله باندې اعتراضونه وکړو چې قرآن د الله کتاب نه دی رسول الله د الله پیغمبر نه دی کوي نو پکارو ملائکه به و داغې جوابونه وشو نن بیان دی تخویف دنیوي د دنیا د عذاب عذاب نه يرول الکه د خپل خوږ پیغمبر خلاف مکوي د الله د عظیم کتاب خلاف مکوي د دین د مسلو غوري خلاف مکوي دین خلاف د رسول الله خلاف ګورې دا سر د تیږې سره وهل تبا تبا او برباد شي خو ګورې تیږې ته به یې سمونه وي هیڅ نقصان به ونه رسي که پوهېږې پوه شي که نه پوهېږې تاریخ وګورئ نوح علیه السلام قوم وګورئ چې څه شو عاد قوم وګورئ څه شو سمود قوم وګورئ څه شو دا اوس اخر کې فرعون چې راغلی و هغه څه شو چېرته لاړ تباه او برباد نه شو قسمنا قسما یقسم خپل معنا دی یو شی ټوټه ټوټه کول وکم قسمنا او ډیر مونږ هلاک کړی دی خپل معنی دی او ډیر مونږه ټوټه ټوټه کړی دی خو مطلبی معنی ده وکم قسمنا او ډیر مونږ هلاک کړی دی من قريه اوسیدونکو د یو کلیه ډیر موږ هلاک کړي دي من قريه اوسیدونکي د یو کلی کانت ظالمتن چې و دا کلی دا کلی والا ظلم کوونکی کانت چې و دا کلی والا ظالمتن ظلم کوونکی په خپل ځانونو باندې الکه په خپل ځانونو باندې ګمان ظلم کوونکیو الکه ظلم سو مزری استاد وی بالشرک والمعاصی په دوو خبرو یو طرف ته کفر کو او بل طرف ته ګناهونه کول کانت چودا کلی والا ظالمتن ظلم کوونکی په خپل ځانونو امی تبا او برباد کړ جارو میکړل وانشأنا من پیدا کړ وانشأنا او موږ پیدا کړو بعدها پس د هغې نه قوما آخرین قوم نور سمود لغد نوح علیه السلام قوم لاړ عادیان رالل عادیان لاړل سمودیان رالل فرعونیان لاړل بنی اسرائیل رالل دا د دین او د پیغمبرانو دشمنان چې دا بدمعشي به کوله خو چې کله به د الله عذاب ولید او ناګنه شت به وال منډه به کړی فلما احسو هر کله چې هغوی ولید باسنا عذاب زمونږه اذا هم منها پس ناګنه دا خلک چې منها د دې کلینا یرکدون منډې والی چې هلته د الله عذاب را ښکاره شو او دوی ناګنه د دې کلی نه دغه کړي استاد صاحب بزړه پښتو دغه کوله شته وال د کلی نه منډه کړي رکزا يرکز خپل معنا دی رکز دغه ته وي اصله چې پوند ورکوي خو اصله چې پوند ورکوي خو خلک تیزی کنن نو فاذا هم پس ناګنه دوی شو من حد دې کلینا يرکدون منډه والي نو ملائکو وته وازونه وکړه چرته منډه وهي چرته منډه وهي راشه حالات معلوم کې ملائکه وته سوي لا ترکودو منډه موهي لا ترکودو منډه موهي ورجعو واپس شه ورجعو واپس شه الی ما هغه زیتا راشه الی ما هغه زیتا او ترفتم چې نعمتونه کړی شوی دی خوشاله کړی شوی دی پتا سو باندې فيه پاغي کې الکه په دا کم ځای کې چې پتا سو باندې پراخه شوی دی راشه غزیتا ورجعو واپس راشه الاما هغه زیتا او ترپتم چې پراخي کړی شوی دا پتا سو باندې فيه پاغه ځای کې و مساکنکم او را شیخ پلو کورونو تا چرته منډی وه لعلکم تسألون د دې د پاره چې تاسو نه سوال وکړي شي د منډې مو وه دا و پر استهزاء ان کوي ټوکې ملایکی و پر ټوکې کوي تاسو چې دشمن وډزوي او منډې شروع کینو تاسو ته وایې کنه چې چرته منډې وه اوس راشه کنه د دې څه مطلب مزری استاد وی د دې یو مطلب دا دی راشه عذاب پسترګو وینه سبا بدن خلق تپوس کوي چې تاسو باندې عذاب چې راغلی نو هغه عذاب څنګه عذابو سبا به دنه خلک د عذاب پوښتنه کوي چې هغه څنګه عذاب وو نو راشه په خپل حاضر شي چې په سترګو باندې وویني چې سبا بیا خلکو ته بیانوي لعلکم تسألون د دې لپاره چې تاسو نه سوال وکړئ شي یا د دې دا مطلب یا د دې دا مطلب دی چې دا استهزاء ده او ټوکې دي دا نه دي دا غوړ پړ خلک دا نعمتونه به چې پې شوي وو دا پراخی دوی به ناستو خپلو اجرو کې دا غریبانان به ورته رالل دا زمیدار صاحب زما غه حق دی تاله لږ خوراکه سوال او مینت پې ورته کول مونږ په خپله دا لیدلي واړه چې وو نو اول خو به سوچ کو چې ورکم او که ورنکم نو یا خو به ورته وې زخ دغه ده کنی ناظر ته به وې دا خبره خو بده ده خو وی به داس ناظر ته به وې د دلاله یو دغه ورکه یو من غنم دا بد اخلاق او د لټ ټکی دا دغه دی نو دا سوال به د دوی نه شوی نو غټایټو راشه که نو سکینې چې هغه غریبانان راشي او تاسو نه خپل حق غواړي که خوښه مې ورکې او که خوښه م نی نه ورکوي لعلکم د دې دپاره چې تاسو تسألون تاسو نه سوال وکړی شي لیکن بعضې اکابر وایي د دې بل مطلب دی هغه دا دی تاسو خو دا خرمستی کوله کنه دا بدمعشیم په علاقو کې کوله عذاب د باندې راغی چې اوس دنه تپوسو شي چې دام ولې کول دا کفر هم ولې کو دا ظلمونه هم ولې کول دا ناروام په دې علاقه کې ولې کول استاد وی دا دغه خدي چې تاسو نه د خپل بدعملو تپوسو شي چې دام ولې کول قالو نو دوی وی یا ویلنا ایزا منگا حلاکت راشه دا دی وخت دی انا کنا ظالمین یقینا منگا ظلم کون کی د خپل ځانونو سره دقه وخت کی دوی په ځان باندې اقرار وکړو یا ویلنا ایزا منگا حلاکت راشه دا دی وخت دی انا کنا ظالمین یقینا منگا ظلم کون کی د خپل ځانونو سره مړه خو عذاب شروع دا غرزاریو او دلته به دوی هم دا ټکی وی چې یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک نو همیشه تلک دعواهم دقه د هغوی خبره وه د هغه د هغوی هغه خبره وه حتی جعلناهم تر دې پورې چې مونږ وګرځول هغوی بیا د الله د قدرتونو بیان الکه که پوهیږي نه نور د ځمکې ته خو ګوره د اسمانونو ته وګوره څه څومره لوی اسمان دی څونه لوی ځمکه ده الله دا عبس پیدا کړی ده نه ده د خپلو قدرتونو منظر پیدا کړی دی دې ته وګوره او د الله قدرتونه ته معلوم کړي وما خلقنا السماء او موږ نه پیدا کړی اسمان والارض او ځمکه وما او هغه مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی دا مې نه دی پیدا کړی لاعبینا خوب کوونکي خوب مه کوئ که نه لاعبینا لوبې کوونکي عبس موږ نه دی پیدا کړی اسمان والارض او ځمکه وما او هغه مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی دا می نه دی پیدا کړی لاعبین په داسې حال کې چې مونږ لوبې کوونکي وو اسې ټوقم کولی ابسم کول دا اسه ابس ما نه کول خلک ګوري یو کوټه که تاسو جوړوي هغه د غره په سر کې بې مطلبه خلک به د باندې اعتراضونه کوي چې هلکه څه له جوړی لیونی نو الله اسمان پیدا کړ ځمکه پیدا کړه نو دی اسې ابس پیدا کړو بې مطلبه پیدا کړه اسې لوبې او ټوکې کولې کافرو به وی الله د خپل ځان د پاره اولاد نیولې دي ملائکه د الله لوریانی دي الکه د کم زینې لوریانی شوي وی دا د پیریانو یو سردارو داغه لور و نعوذ بالله داغه سره نکاح وکړه داغه نبی د ملائکه پیدا شوي الله په هغې رد کوي هلکه په دې خو تاسو پوهېږئ هر سړی چې ځان له ښځه کوي نو څوک کوي د خپل جنس کوي انسان چې ځان له ښځه کوي نو پیری نه کوي چرته ځان له زناوره نه کوي بلکې ګرځي او لکه څنګه چې دی انسان دی نو ځان له انسانه ښځه کوي خزه چې ځان له خاون غواړي نو څوک غواړي خپل جنس غواړي غیر جنس نه غواړي نو الله وای کما دا اراده وي چې ځان له خزه کوم نو پکارو چې الله د خپل جنس کړی وي نو پیری سره کوله خدایم په خیر کې او ښکاره خبره ده چې د الله جنس نشته د الله مثل نشته ولم یکن له کفوا احد نو چې خلک چې خزه کوي د خپل جنس کوي او د الله جنس نشته دی د الله دغه نشته دی مثل نشته د دې وجه نه دغه خزه نشته دغه سي اولاد اولاد چې سړی ځان لګوري تاسو چې وایې واده کوم چې بچی راشي نو تاسو بچو نه سم مرادي انسانان کنه دا خو نه چې زناور وشي چې زما مثل وشي مثل الله غواړي نو په کارو چې الله ځان له اولاد پیدا کولې چې هغه د هغه مثل وي او د الله مثل شته نه نو د دې وجه نه اولاد هم نشته لو اردنا کچر زمون اراده وي ان نتخذا چې مونږ اونیسو د خپل ځان د پاره لهوان لهوه لهو هغه چاته وي چې ته په ځان وسره مشغوله لوبې وسره کې هغه ته سوې لهو نو کچره زمون اراده وي ان نتخذا چې مونږ اونیسو د خپل ځان د پاره لهوان لهوا لهوا ما وی هغه شي ته وایي چې خلک وسره لوبې کوي او ځان په مشغولي ځنې اکابر د دې معنی کوي زوجتن خزه که زما دا اراده وي چې زه ځان له خزه نیسم نو د پیریانو نه مې ولې کوله او د بل چا نه مې ولې کوله وایي ښځې ته لهوه ځکه وایي تاسو خو پوهیږئ سړی چې لوبې او ټوقې کوي د چا سره کوي د خزې سره سړی د لوبې ټوقې کوي ځنې خلک وایي چې نه مراد د دې نه دغه دي اولاد ځکه اولاد سره خلک ټوقې لوبې کوي دواړه صحیح دي نو لتخذناه من بنیولې وی هغه ملذنا د خپل ځان نه خپل قسم به مې ځان له ښځه کړی وي خپل قسم به مې ځان له بچي کړی وي لیکن زما مثل نشته زما قسم نشته ان كنا فاعلين کچری و منګه کونکی الله بیان کوي د قران مجید چې کوم دلایل لیکنه دا ار دلیل داسې مثال دی لکه تیګه دا یو یو دلیل الله را لی لکه تیګه او دا شرک او دا باطل پی ولی دا سر سر نه دا قران مجید چې دا دلایل بیانې ما وی دا یو یو دلیل دا سې دی لکه ټم بم او دا د مشرکانو دا شرک پیولی او دا سرونه علماتي بل نقصفو بالحق بلکې اولو منګه حق بلکې موږ وشتل کو په حق سره علی الباطل په باطل دغه حق دلیل دا زرا عالم او په دې باندې گزارو کم په دې شرک او په دې باطل خبرو ټاس پی ویلم وری دلیل نه دی چې د مخالف داوا باندې دلیل پیش کې دا دلیل هغه داوا ختم کی اے مشرکانو مما د وجه داغه خبرې نه تصفون چې تاسو بیانوي کله د الله په باره کې اولاد ثابتوي کله زامن ثابتوي کله لوریانې کله شرک حال دا دی حال دا دی چې دا سونه مخلوق چې دی دا ټول الله مخلوق دی او مخلوق د خالق نه اولاد کې دي شي نه خزه کې دي شي او نه شریک کې دي شي وله او خاص د دغه الله د پاره دی منه هغه څوک فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي دا پزمکه کې چې سونه مخلوق دي دوستانو په اسمانونو کې سونه مخلوق دي لکه ملایکه دا ټول خاص او خاص د الله دي خاص د الله څنګه دي مزری استاد سره وی خلقا و ملکا خالق هم الله دی بل څوک نه دی مالک هم او اختیارمن هم الله دی بل څوک هغه نه دی دا لاسکه کمی مقرب پرشتي نه دي مقرب پرشتي چې هغه خاص ار وخت د الله سره وي ګوره هغه چې دی د الله عبادت د خپل ځان سعادت ګڼي هغه ملایکی چې هغه لوچت مخلوق دی هغه د الله د عبادت نه کرکه نه کوي ځان نه اوچتوي ومن عنده او هغه څوک چې کوم د الله سره دي چې هغه مقرب پرشتي دي لا یستکبرون هغوی تکبر نه کوي لویي نه کوي عن عبادته د عبادت دا غنه ولا یستحسرون او نه هغوی ستړي کیږي دا ملک مون خو چې ذکر کو نو څه وخت پورې وکړو خو بیا ستړي شو خو الله سره چې کمی مقرب پرشتي دی هغه هر وخت کې د الله ذکر کې مشغولي او ذکر دغه کیږي نه ستړي کیږي نه وی د ملائکو ذکر دا داسې دی لکه زمونږ او ستاسو سا غشتل په سا غشتل ګورې مونږ نه ستړي کیږو که وده هم سا اخلو او که ناست هم سا اخلو که خبرې کوم سا اخلو ولا یستحسرون او نا غویستړی کیږي الکه ملائکه د الله لوریانی نه دی خدایم په خیر کې ملائکه د الله عبادت کوون کې دی هر وخت کې د الله عبادت کوي یسبحون الليل دا ملائکه پاکي بیانې د الله د شپې والنهار او دروازه او لا یفترون اغوی سستی نه کوي پدې کې خزه چلو بیا زجر دی پس مکه کې تاسو د ځان الله سره شریک څوک پیدا کړی دی لات یا منات یا بل څوک د دې لات او د منات کارنامې څه دي چرته یو مړی را ژوندې کولی شي یو بنی آدم را پیدا کولی شي یو ځای کې به درته راشي ماشي جوړولی شي چرته مش مچ پیدا کولی شي چې مچ راشي او هغه د دوی نه څه شی وتښتي هغه ترې را واپس کولی شي نو بیا چې دا نشي کولی نو بیا به ستا مددګار څنګه شي او تا ته به څنګه راورسي چې یا لات مدد شه او یا عزا مدد شه دا ځان امداد نشي کولی نو ستا به څوکي ام اتخذو آیا دوی نیولی دی د خپل ځانونو د پاره الهتان خدایان من الارض پزمکه کې پزمکه کې دوی د ځان د پاره خدایان نیولی دی نو د دوی کارنامې سری هم ينشرون اغوی به مړی را ژوند کی هم ينشرون اغوی به مړی را ژوند کی نه بیا دلیل دی لو کان فیهما کشروی په د اسمان او زمکه کې الہتون خدایان الا الله بغیر د الله نه دلته دا الا په معنا د غیر سره کوي کشروی په د زمکه کې او په اسمانونو کې خدایان بغیر د الله نه لفسدتا نو دا دواړه بروان شوي وي اسمان بم درهم برهم شوي وي او ځمکم ځکه چې په ځمکه کې دوه خدایان وي یو به وي زه یو کار کوم بل به وي زه بل کار کوم یو به وي زه باران راوروم بل به وي نه راوروم مقابله به وه اوس راشه مقابله د یو ویزې کوم او بل ویزې نه کوم دلته دواړه برابر دي کنه یو وی کوم او بل وی نه کوم که دواړه سره برابر شي نو بیا هم خدایان نشو ځکه هغه یو هم کار نشي کولی بل هم نشي کولی یو وی دا کار کوم هغه د بل د وجې نه نشي کولی بل وی نه زه نه کوم بل د وجې نه نشي کولی یا به یو غالب شي بل به مغلوب شي نو چې یو غالب شو بل مغلوب شو نو چې څوک خدای وي هغه مغلوب کیږي نو د دې وجنه دا دنیا به یو به وي زه ورځ راولم او بل به وي نه راولم یو به وي زه باران راولم او بل به وي زه نه راولم بس دقه سی وو لکه زمون دغه وطنونه چې دغه سی چا به یو څه کو چا به بل څه به کو بس ملک به افراد تفریح و ټول دغه غوبلې به یو لانجې به وي د دې وجه نفس سبحان الله پاکي وایو الله لا د اولاد نه ولهم پاکي وایو د شرک د شریک نه ولهم پاکي وایو فسبحان الله پاکی وایو الله لا رب العرش دس الله چې هغه رب د عرش دی او عرش هغه مخلوق دی چې د ټول دنیا نه تاو دی ټول دنیا د دې په منځ کې ده اما د هغه خبرو نه ولا پاکي بیانو یصفون چې دوی بیانې الله لا سوک ولا اولاد وي سوک ولا شریک وي او الله هغه لوی ذات بادشاه دی چې څه وکړي څوک ته پوښتنه نشي کولی چې دا ولې خو الله د هر چا نه پوښتنه کوي هلکه دا دې ولې کړي دي لا یسألو سوال به ونه کړی شي د هغه نه عما د هغې یفعلو چې هغه یې کوي الله چې څه کوي مخلوق د الله نه دا سوال نشي کولی چې رب دا دی ولې وکړو وهم او دا خلق چې دی یسالون دا غوی نه به سوال وکړي شي دا پلانې کار دی ولې کو دا پلانې دی ولې کو امیت تخصو آیا دی مشرکانو نیولی دی من دونه بغیر د الله نه د خپل ځانونو د پاره الہتن خدایان دی به وی تبا پلانی لرکی باد پلانی لرکی بچی دا پلانی ورکی الکه دا د کم زینا وی دا لوی بادشاه تقسیم کړی دی لکه د وطن بادشاهي په وزیرانو باندې محکمې تقسیم کی دغسې الله تقسیم کړی دی وی ام اتخذو ایا دوی نیولی دی د خپل ځانونو د پاره بغیر د الله نه الہتان خدایان دا یو محکمه یو لور کړی دا او بل بل لور کړی دا او بل بل لور کړی دا وی الک دا دلیل څه دی کم پیغمبر ویلی دی یا د الله کم کتاب د سی ویلی دی قل تو توایا هاتو راوړی تاسو برهانکم خپل دلیل د دې خپل اثبات د دعوی د پاره دلیل راوړي بیا د ترغیب هاذا دا خبره چې دا دا د توحید مسله نفی د شرک هاذا دا مسله چې دا ذکر ممعیه دا ذکر دی او بیان دی د هغه چا چې څوک زما سره دی ما سره چې په دین باندې څوک ولاړ دي دا غویم دا ذکر دی چې علایق د عبادت یو الله دی دا بل نه دی و ذکر من او دا بیان دی د هغه چا قبلی چې زمانه مخکې و چې څومره انبیا مخکې تیر شوي دي هغوی دا خبره کړې ده بل اکثرهم بلکې زیات د دې خلکو چې دي لا یعلمون الحق هغه نه پوهېږي په حق چې د انګا بنګا خبرې وته کې خپويږي خو چې حق خبره وته کې بیا نه پويږي لا يعلمون الحق غن پويږي په حق فهم معرضون نو دوی سدي اعراض کوونکي دي بیا د نقلي دلیل د الله د توحید نقلی دلیل الکه چې څومره انبیا راغلی دي انبیا علیهم الصلاۃ والسلام هر پیغمبر د الله د توحید مسله کړې ده یو پیغمبر هم داسې نه دی چې هغه د شرک مسله کړي وما ارسلنا من قبلک او ندی را لېږلې مونږه من قبلک مخکستانه من رسول یو پیغمبر الا نوحي الیهم مگر مونږ به وحی کوله هغه ته اوله به مې ورته دا وحی کوله چې قوم ته دا مسله بیانوه انه لا اله الا انت چې بېشک نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا انا مگر زیم نو چې بل څوک نشته او زیم نو بس دا نور پرې دی او راشه فعبدون یوازې زما عبادت وکړئ دی به وی نه ملائکه هم د الله لوریان دي په الله باندې نازولي دي هغه ته موازونه کوي یا جبرئیل مدد یا اسرافیل مدد دا د الله ولا داسې دي لکه دغه نازولي ساچا به وی عزیر د الله داسې دی لکه زوی داسې وایي ښه یا عزیر مدد دغه په نامه نظرانیم کوي ځکه دا د الله داسې دی لکه زوی عیسایان وای نه دسه وای یا عیسی مدد داغه په نامه باندې دغه کوي نظرانه کوي ځکه هغه الله پاک دسه دی زوی دی او زوی په خوشاله پلار خوشاليږي وقالو اتخذ الرحمن او وی دی مشرکانو چې نیولې دی مهربان الله د خپل ځان د پاره ولدن اولاد توبه توبه توبه هلکه دا خو د الله پاک په شان کې ډیره لویه ګستاخی ده بار بار اعلانونه کیږي چې د الله مثل نشته دی د الله برابر نشته دی او تاسو ول اولاد ثابت کنو ول اولاد د پلار برابر نی د شینواری زوی سوکی خو شینواری کنه او د اپریدی زوی سوکی خو اپریدی وی کنه نو کوس نعوذ بالله کدا الله زوی خو هغه هم بیا الله وی ا ټیک ده ملائکه نو ملائکه داسې دي چې معمولی مخلوق نه دي ډېر معزز او ګران مخلوق دي انبیا علیهم الصلاۃ والسلام مخلوق دي خدا معمولی مخلوق نه دي ډېر لوی دغه دي عزت وت الله ور کړی دي بل عبادون بلکې دا د الله بندگان دي مکرمون چې د هغوی عزت کړی شوی دی که ملایکې دي د الله په نزد ډېر عزتمن دي که انبیا دي د الله په نزد ډېر عزتمن دي ملایکې د الله مخلوق دی او د الله په نزد ډېر معزز دي خو ګورې دا یو دی چې الله اجازه نه کړي د الله د اجازې نه بغیر خبرم نه کوي لا کار خو پرې ده خبره نه کوي صرف لا يسبقونه اغوی نړوان دی کیږي د الله نه بالقول په خبره چې الله دې یو خبره نی ویلې او دوی دې خبره وکي وهم بامره او دا ملائکه د الله په حکم یعملون عمل کوي یعلم الله علم دې ما په هغه بین ایدیهم چې په مخ کې د دوی کې دي د دې ملائکو د مخلوق مخکې چې دا کوم حالات دي په دې هم الله علم دی وما او په هغې خلفهم چې د دوی نه رستو دی نو دوی به وی نه کنه دا موږ چې وایو چې یا جبریل مدد یا یا اسرائیل او اسرافیل مدد یا د هغوی په نامو باندې موږ نظرانې کوو دا دی لکه چې په ورځ د قیامت زموږ شفاعت وکړي زمونږ دغه کی سفارش ځکه چې ملایکی خو به شفاعت کوي یا د انبیا خو شفاعت کوي وی خدایم په خیر کې پرس د قیامت هر څوک هر چاله شفاعت نشي کولی چې څوک سفارش کوي ابم خاص خلکی او هغوی هم هر چاله شفاعت نشي کولی چې اوس د فرعون لم شفاعت سوکو کی نه پیغمبرانو باندې به دا پابندي وي په ملایکو به دا پابندي وي چې سفارش کوي خو صرف هغه چاله چې چا کلمه ویلي کافر د پاره شفاعت اغني ولا يشفعون اغوی به سفارشونه کی الا لمن مگر د پاره دا غچا ارتدوا چې الله ته رضای او الله د چا نه رضای چې چا کلمه ویلي کلمه ګوی د پاره به سفارش کوي بل چا له بنه کوي وهم من خشیته او هغوی د یری د الله نه مشفقون یریدونکي وي بیا د تخویف کم سری چې د الله د پاره شریک ثابت کو الله وی د جهنم نه بغیر بل څه سزا به ول ورنکم و من یقل او چا چې وی منهم پاغوی کې دغه مقرب پرشتي دي نو نعوذ بالله دا بهت دغه د مقرب انبیا دي زو ته خوسکه کدوی کې چا وی چې د الله نه بغیر زه لایق د عبادت یم هغه له به سزا ورکم ومن یقل منهم چا چې وی پاغوی کې په دې مقربو کې چې انی اله یقینا ز معبود برحق یم من دونه بغیر د الله نه فذلک نو دغه کس چې دی نجزیه جهنم من باور کو دل جهنم دا دی فرض کا فرض کا خمل کې دا خبره نه کوي انبیا دا خبره نه کوي خو ما وی انبیا الله ته ډیر ګران دي ملائکه الله ته ډیر نږدې او ګران دي خو که دوی دا خبره وکړه نو الله وی دوی هم زنه معاف کوم نو ما به سم معاف کی او تا به سم معاف کی کذالک هم دقسی نجز الظالمین من بدله ورکو ظالمانو ته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعاو کې یا الله تاسو رضاش یا الله خپل فضل او کرم په موږ رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب تاسو موږ حالات درست کړي ربه ته زمونږ تمام حالات درست کی ربه ته خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پویا را تراکی د خپل خوک پیغمبر علیه السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کی دا کم کتاب چې خاص کار مونږ شروع کړی د حدیثو ربه مونږ ډیر کمزوري او ډیر بې وسه یو تر سره امدادو کې صحیح په دې باندې پوی کی د پوی سره ربه توفیق مونږ له عمل راکې رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې راکې په قبر کې راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر وکړي الله دې له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې مله اجر ورکړي آخرت کې مله اجر ورکړي دا لک کې ناستل الله زمونږ د پاره سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي الله پاک په حلال کاروبار کې زمونږ خیر برکت را تراکي د زړه سکون اطمینان هم نصیب وګرځي الله هم د هر قسم پریشانونه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دی رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي چا مشران بیماران دي چا کشران بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي سملګری دي دا غوي کورونو کې به اتفاقې دي غوي ته دعا وکړي چې الله پاک اتفاق صلح نصیب وګرځي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی